تعارف د دې جنگ مقاصد او بیا د دې سم مختصر تاریخ چې کله نه شروع ده نو دا مونږ ویلو د دغه ابتدایي تعارف او تاریخ نه پس اوس دا دی فکری جنگ نظریاتی جنگ مراحل دا د سو مرحلو نتیری او دا جنگ په کومو میدانونو کې ګویا کې مونږ سره کیږي په کومه طریقه په دې کې اولنې صلیبي جنگونه دي صلیبي جنگونه د عیسایانو د مذهب په نوم چې مونږ سره کم جنگونه شوي او په دغه صلیبي جنگونو کې لوی مشهور نوم زمونږ د طرف نه سوګ دی صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگونه دا اوله مرحله ده تفصیل بیا کو دویم شی ده الاستشراق استشراق ده یعنی مشرقی تهذیب تمدن او تعلیم خپلولو ویا خلق گمراه کول دې تفصیل به مرাজি دریم دې الاستعمار استعمار او استعماریت او سامراجیت سامراج هم دی ته وی استعمار هم ورته وی دا نو آبادات آبادیاتی دور یا نو آبادیاتی نظام هم ورته ویل کی چې دی ټوله دنیا نوی تقسیم سره تقسیم کړو هغه خپل حکومتونه قائم کړ سلورم الردت امت مرتد کول دیتا انت تنسیرم وی تنسیر مانا نصرانی جوړول عیسائی د دوکې د پاره وته التبشیرم وای خوشخبری ورکول مطلب چې خمزب خپل کې خپل عیسایت ته خمزب معنی عیسائی بنانا او پنځمه مرحله چې نن سبا کوم چلیږي د دې نظریاتي جنگ ناغدا العلماء علماء علمگیریت گلوبلائزیشن دا د دې پنځه مرحلې دي او په دې پنځو وانو با ان شاء الله تفصیلی گفتگو کی اول دا غینه صلیبی جنگونه دا د اسلام خلاف اول د تمام عیسایت په جمع ایړه جنګونه شروع شوي دي ته صلیبي جنگونه وای صلیب د عیسایانو مذهبي شعار دی غاړه کې کم صلیب چې کراس نشان صلیبیان من عیسایان دوی د مذهب په نوم زمون خلاف جنگونه کړی دي او دا سه اته جنگونه دي اته دو سوا کال دا جنگونه چلیدلی دو سو سال صلیبی جنگونه او صلیبی جنگونه وته زکوي چې دا د مذهب په نومو خکارا للیلان دیو جن د عیسایانو فوجیانو با غاړه کې صلیب چولیو او میدان جنگ کې به جنگیدل د صلیب د جنډې د لاندې جنگیدل د مذهب په نوم جنگیدل او قیادت مذهبي خلکو کو پوپ پادری داغه په حکم جنگیدل دا صلیبی جنگونه دي فکري جنګ آغاز کړی دی نو دا صلیبي جنگونه خو اصل عسکري جنگونه دي خدا د دې فکری جنگونو بنیاد جوړ شوی دغه بار بار شکست نه بعد دوی خپل پینترا او خپل انداز بدل ک چې میدان کې نور نه کیږي راځه اوس د دې خلاف فکری جنگ شروع کې نو دا صلیبی جنگونو د مذهب په نوم ټول عیسایت د یو جنډې د لاندې دا چې کله افغانستان باندې دا اول ځل طالبان حکومت خلاف دوی کوم چړای کوله او ورلد ټریډ سنټر ولا بانه کړه خو بانه وا دی وجه نه د پاکستان مشهور جرنیل جنرال حمید ګل یو خبره کړې و او مسلمان سړی و هغه د افغانستان جهاد د روس خلاف ډیر لوی جنگیدل او مذهبي ذهن لره ناغه دا خبره کړې و چې ورلد ټریډ سنټر بانوا او افغانستان اغا ټکانه وا او پاکستان سوا نشانه وا اصل مقصد دا خو په دغه طرف رااله خو بهر حال دغه وخت کې هم بوش او بوش بوش چې دی نو جارج بوش صدر د امریکې هغه چې کله په افغانستان عمله وکړه نو داغه د خلې نه یو ټکی وته واغه وخت ده وې چې دا مونږه د صلیبی جنگونو بدلالو دا ټکی د خلې نه وته بیروستو خبره بدلول را بدلولا خو د خلې نه وته وا چې دا مونږ د صلیبی جنگونو بدلالو مونږ دوباره بیا د صلیبی جنگونو آغاز وکړو نو دغه صلیبی جنگونه دي خدا دا چې الله رب العزت هغه اراده د صلیبی جنگونو کړه دا خلکه دا دا چې افغانستان کې ناکام کړه نو دا صلیبی جنگونه دو سو کال چلی دلی دی او تقریبا اته جنگ شوی دی د دې صلیبي جنگونو د دوی اهداف سری څه مقصد یو یو نصرانیت شاد عیسایت دنیا کې خور کی عیسایت دنیا کې خوراو دویم ایشیایی مسلم ممالک باندې قبضه ایشیا د ملکونه قبضه کی دویم دریم مسلمانو سه انتقام دغه مسلمانانو د صلیبی جنگونو د مسلمانانو انتقام والی د جنگونو په ذریعہ باندې ځکه چې مسلمانانو د دې ملکونه نیولیو جهاد کې د کې د پدې بنو من بنو میا بیا بنو عباس او یا خاص کر عثمانیان خلاړل یورپ ته ډیرونه و فرانس پورې او جنوبي فرانس او یورپ کې دنه لاړل دا ملکونه ونیول او دوی بیا دوی کې یلدرم د دا سل دا عثمانیانو کې تیر شوی دی سلطان اغا بایزید یلدرم اډیر بهادر سړیو عباره کې تاریخ راځي چې خپلو کې چرته اخته شوی نه وی کنه عوام د انګريز وکړل بایزید الدرم او تیمور یې خپلو کې واچو نو دې خپلو کې اخته شو تیمور په دې علاقو اخته و دا ملکونه نیول نیول نیول او هغوی اخوا یورپ طرف ته روان نو یې که د دوی دواړو رخ منې کړی شوی نه وی خپلو کې اچولی شوی نه وی نو ټوله دنیا به دوی په دغه صده کې د اسلام جنډې د لاندې کړی وه خو ای تانګري سپته ولګي دا چیرې دا خلک خو مون خرابای نو لوی تاریخ دی او ډیر دل خراش دی سړی خپکی چې دوی خپل کې واچ نو په یو ځای باندې د دوی دواړو جنگ شون خپل کې قتل ددنم فتوحات پاتې شو غنم پاتې شو ینه کاغه اخوا مخ کتله با یزید یلدرم او تیمور په دې ملکونو طرف ته اخته وي نو دنیا بټوله د اسلام د جنډې د لاندې ودا کم څه چې پاتې ودابم د مسلمانانو ملکونو خو بهر حال دوی دغه انتقام غس چې موږ نه کم فرانس پورې یورپ کې دن نه زینا غسې شوی دي او مخکې سونه صدو کې مونږ شکست خوړلې دغه بدلوه او چین مې هجره کې د مسلمانانو کما اوندلس باندې قبضه وا مسلمانانو اوندلس نیولیو اصفهانیه اوندلس اصفهانیه دا زمونږه خلافتونو کې ډېر لوی شاندار خلافت تیر شوی دی هغه بیا تاریخ کې وایو چې دا هم بنو امیه دا چې کله بنو امیه دلته ختم کړی شو او بنو عباس پرالل نو دی او تختې دل س شاهزادګان لاړل د مراکش دغه طرف ته او د هغه زین بیا دوی دغه اندلس یعنی یورپ مغرب طرف ته رخ وکړ او دا طارق بن زیاد لاړ او دارنګ دغه ملکونه اونی ولی شو اندلس دا یورپ دی مغرب دی دا قرطبه او غرناطه او اشبیلیه او دا غټ غټ خارونه دي مشهور دا طرف یونی و په دې باندې بیا د بنو امیه خلافت قائم شو نو عراق او په دې علاقو باندې خلافت دا هغه بنو عباسو او الت سلطنت او خلافت د دې بنو امیو چلے ده په کې اولنې خلیفہ عبدالرحمن اول ده عبدالرحمن داخل به متوي الداخل دغه اندلس باندې 800 سال 600 800 سال د مسلمانانو حکومت کړی دی په یورپ په مغرب نو صلیبی جنگونه دی د پاروش چې دغه اصفهانیه اندلس واپس ته مسلمانانو راوالي او به واغشت یو کړه غم بیا یو تاریخ ته چې څنګه طریقې سره واپس غشتي مسلمانانو باندې التزوال را خو د مسلمانانو تاریخ کې خلافتونو کې دنیا اعتبار سره او د ساينس او ټکنالوژي والي سره د ټولو نلوي د ترقې دور اندلس دی نن چې مغرب کما ساينس ټکنالوژي ترقی کړې ده د دې بنیاد اصل اندلس دی داسې حالاتو چې اندلس کې به ماخام ماسختن رڼا وا او اخوا به مغرب ښکارېده یورپ دی کې به توره تیاره وه مغرب کې توره تیاره وه دی خوا د اوندلس خاریو کې به د شپې رڼا وه دونه ترقي کړې وه هغوی د شپې د رڼا دا سټریټ لایټ چې ورته وایي په دې لارو کې نه خاریو کې هر کوڅه کې لایټونه حکومتي لګېدلي د دې انتظام او د دې تصور اول اندلس پیش کړی دا سه تنظیم هغه کړو په دې سټیټونو کې په دې کوسو کې چې هر دیوال کې ودا سه تاخ غونډه جوړ کړي ورکوټه پای کې به دیوه لګېدلې و او دا غي بخپل ذمہ دارانو چې بس ما خام بنور پریوت نو دا دیوی به ولګولې نو تمام اوندلس برانا و د شپې نو یورپ نه بدا ملک رڼا ښکارې ده او دی چې با خو یورپ ته کته باندې به تیار وا تاریکی وا داغه یورپ مغرب سټوډنټان براتللو دلته به د اوندلس یونیورسټو مدرسو کې سبق وې دا ساينس ټکنالوژي دلته یې زده کړه بیا خوالاړل نو اوندلس دا زمون ډېر لوی تاریخ اصفهانیه دی باندې کتابونه شته قتل غواړي خو بهر حال دا تفسیر قرطبی دام د دغه اندلس دا ټول د اندلس علما دي اصفهانیان دي لکه امام قرطبی دی دارنګ دا ابن الرشد دی دارنګ ابن حزم دی دا لوی لوی مشهور مشهور دا احکام القرآن والا دا چې ده اندلسی ده اندلس ډیر لوی علماء دي لوی قابل خلک نو دا قرطبي تفسیر قرطبي والا قرطبه دا مندلس ده او دا قرطبه جامع مسجد مشهور مسجد ده چې د خلفاو جوړ کړی ده نن مغه دا کتو لایق ده ولیکن کله چې اندلس قبضه شو او سقوط شو نو د بدقسمتۍ نه هغه جامع مسجد قرطبه نه اووي ګیرجه جوړ کړه نن سبا ګیرجه ده او خلک غیله چکر لذي د دنیا خلک غیله راضي ده قتلو د پاره دا سه عجیب طرز تعمیر او وی کړي نو اندلس او قرطبه نو د دې اندلس حالات و غیره قرطبه حالات د دې تفسیر قرطبي ترجمه شوی دا یو دو جلد مون سره شته اوس پتن لګي نور ولاړه زمونږه یو عالم دی ډاکټر اکرام الحق یاسین زمونږ د اشاعت سره دی نیلوی صیب شاګرد دی ددی بندیالوی صیب دی رشته دار دی او نن سبا د اسلامی نظریاتی کونسل جنرال سیکرټری دی د مونږ مرګره دی دلته زیراجی اده د تفسیر قرطبی اردو کې ترجمه کړی دی او دو جلد چاپ شوی ناغه په دې مقدمه کې د اوندلس او د دغه قرطبه وغیرہ دا ټول حالات احوال خ تفصیلی لیکلی نور هم په مستقل کتابونه شته کوم خلک بیا کوم علما او اندلس ته تللی دي علما زی کله کله کم چې داسې تاریخي زینو باندې ګرځیدون کې شوق ذوق لري نیم په کتابونه لیکلي دي تاریخ اصفهانی او د اصفهانی سفر او یو بل سفرنامه لیکلي بهرحال خو دقه اندلس موږ نه واپس قبضه کول غوستل ځکه دا خو بالکل یورپ منسو کنه چې مسلمانان دل تراغلي پنځم عالم اسلام کې وسایل پر قبضه کرنا سونه وسایل دي د مسلمانانو ځکه دا دا چې الله رب العزت مسلمانانو ته یو څو شي نه ورکړي مسلمانان ملکونو ته یو دا ده چې سونا سمندري او آبي لارې دي اهم اهم تجارتي مسلمانانو سره دا الله پاک دی لور کړی مسلمانانو ملکونو کې خخ سمندرې چې پای باندې تجارت کی یا هغه زینا چې هغه دو دو سمندر یو ځای کوي دا مسلمانانو سره دي اکثر لکه مثلا ابنای بار فورس ده ابنای بار فورس د ترکی سره ده ابنای بار فورس ورته وایي دې سمندر ایشیا او مغرب تړلې ده بلکې به په سمندر باندې پول جوړ کړي ده هغه پول دی غاړه ایشیا دا غاړه یورپ ده ځکه ترکی چې ده هم مشرق کې ده هم مغرب کې ده سې سې خو مغرب کې ده سې سې خو مشرق کې ده نو دغلته سمندر دی ابنای بار فورس دغه ابنای بار فورس د تجارت او د مغرب او د ایشیا خپل منځ کې یو کړی د تجارت د پاره هم زیر ام مسلمانانو سم خو بدقسمته نه چې له خلافت ختم شوه دی نه خلافت کوم معاهده باندې ختم شو نو پای معاهده کې 1923 کې پای کې د دغه ابنای بار فورس والے سره معاهده ده چې دا به زموږ د پاره فری زونی مغرب با په دې لار تجارت کوي دینه به تاسو ټیکس نه اله نا اور اوسه پورې مفت استعمالي اگر چې سل کاله معاهده وا د 2023 کې هغه معاهده ختم شي د دنیا د مسلمانانو هم او دا رنګ د ترکی خاص کر موجوده د هغوی حکومت اردګان دی وغیره هغوی ډېر لوی امید و چې موږ سل کاله معاهده ختمه شوه اوس به موږ خپل سر راوچتو خو لیکن یک یوازې دی نو زما په خیال چې څه کولی نه شي خو هغه سل کاله معاهده وه نو باید کتابه چې ابنای بار فورس هم اغي په معاهده کې مفت استعمالي او اغه نه بس فائدہ اړي خدغه زمون دي مسلمانانو سره درم ابنای هرمز ده دا دا عرب امارات ندی متحده بر عرب امارات دغلته سمندرونه یو ذکری دی سمندري لار د تجارتي ام مسلمانانو سره دریم ځای بیا نهر سویز دی چې د بحر احمر یعنی خلیج فارس دا خلیج سو سویز خلیج سویز او مخامخ نقشه کې موخول یوسو بهیر روم دا یو کړی نو خا یورپ ته د خو بیا سره افریقا او مشرق ده دا ایشیا نو دا سمندري لار ده د یورپ سمندري جازونه په نهر سویز باندې راشي او د خلیج سویز نو چې خلیج سویز سره اوړې دل نه د خوا ټول ایشیا هندستان دا ټول ملک بیا ګرځیدي شي او دا خبره به تاسو ته معلومه وي چې د تجارت د ټولو نه کمه خرچه په کومه لار راځي سمندري درې لارو باندې تجارت کیږي هوایي جاز هاي باندې یو مل نه بل دویم سمندر لار درېما زمکه سړک وار روډ او په دې کې د ټولو نه کمه خرچه سمندري لار ده دویمه بیا زمینی ده نو دریم نمبر بیا هوایي ده هوایي ډیره ګرانه پای باندې چې کوم خرچه راځي نه غت تجارت تجارت پاتې نشي څه فائدہ نه کوي دومره مجبورې نه خلک کوي خو لیکن دا ده چې اصل اسانه لار د سمندري نو دغه تجارت په دې دریو غټو لارو باندې کیږي او دا دریوانه چا سر دي مسلمان نو آبی زرای د تجارت دي ته آبی زرای وای د وبو والا ذریعہ د تجارت او مسلمانانو سره دي دارنګ نن سبا دا اوس گوادر چې کم دلته ده د سی پیک کم منصوبه ده دا گوادر هم دغه سیوا هم د تجارت ځای ده دا ولی سمندر خو ارچا سره ای خو دا سمندر چې د غاړې ته سمره راځي نو دا هغه جورواله ختمي جوړول لري تاسو کراچۍ ته تللی سمندر ته تاسو ګوره سمندر کراچۍ کې سړی کلیپټن کې ډیر ځای پورې هم داسې پکې رواني زی پکې لري پورې نو دیو جنا دغه ځای د تجارت دومره نه ده بیا تاوان کوي ادا تاوان کوي چې کم جازونه راشي نو ډیر لوري ودرېږي نو د هغه جهازونو نه بیا وړو کشتو کې په نورو ذریعو باندې مال دی خوا راوړي او چې کم سمندر تر ساحل پورې ډوب دی گهرا دی ناغه د تجارت د پاره خره گوادر کې څه چللې ولی کلپټن نه دی هم سمندر وکنه ګوادر ته ټوله دنیا ګډیږي دا ولې خوشاله دي وجه دا ده چې دا یې ګهرایي دومره ده تر ساحله پورې چې بحري جاز تر ساحله پورې را رسي اصل وجه دا نو دا اوس ګوادر هم تجارت د پاره بهترین او زموږ د حکمرانانو غلطه پالیسه اګه وادر نه د خیره پاکستان څخه خیر نه مومي او ټول د چین فائدای اش غلطه معاهده کړي نو چې سود کې کوم معاهده سودی وشي نو يمحق الله ربا انا کامیابی دې پالیسي دا سه غلطي نو مای وسایلو کې یو دا آبی زراعي او دویم په دې وسایلو کې معدنیات دي مسلمانانو سره نو په دې ملکونو کې تیل سونه د عرب ممالکو کې تیلونه دي یعنی د ټولو نه زیات دنیا کې تیل ورکون کې عرب ممالک بیا ورپس ایران دی دویم نمبر او دا سه زمون په دې ملکونو کې دا ملکونه ټول بره د کوارت نه بره دا د تیلو نه ډک پراته دي دا سه معدنیات وګوره په مدنیاتو کې دا شو ور سره بیا غرونو کې مختلف قیمتي کانی دا شینا دا د مسلمانانو ملکونو کې دي ډېر افغانستان غرونه د دې پاکستان بعضي غرونه ډک دي د دې شینو نه دا یورپ سره نشته مغرب سره مغرب خدا سه ملک دی چې ار وخت باران ار وخت موسم ساعت کې باران دی او ساعت کې ای سره دا شي نه نشته زراعت هغه سم نشي کولی اوس په ساين ټکنالوژي باندې خو وکړل ولیکن لوی خرچه په وکړي دا ملکونه الله داسې پیدا کړی دي چې د کې ار یو خصوصیت شته چې کوم مسلمانانو سره دي او یا په دې کې د شیعي ملکونو خاص کر پاکستان په دې پاکستان کې څو موسم دي سلو روانه موسم چلی دا سینا موسم چې لکه یخنی ده نو یخنی ده ګرمي ده ګرمي ده دا عجیب کار ده پیښور 400 کې اور ګرمي وي او بر ملکن کې یخنی ده په یو وخت ولا دو دو موسم ور کړی د خلک حیران دي دا څنګه علاقې دی او خطي حیرانیږي هغه دای کالو سر باران وریږي کالو سر یخنی د دیو جن التا دا یو خبره مشهوره ده یورپ کې مغرب کې 3 ډبلیو 3 ډبلیو هته وای 3 ډبلیو 3 ډبلیو سو ویدر سو موسم بل وومن خزا او بل ورک کار چی یورپ مغرب کی په دی دری شینو به اعتماد نه کی په خزه اعتماد نشته نن د دی صبر د بلی دویمی په موسم باندې اعتماد ساس سات کې به نوری سات کې باران شي دا حالات او بل ورک التکار نن د یو ځای کې جاب لګید کې د شي سبا ته ویزا نو په دې شي نه باندې په یورپ مغرب کې اعتماد نه خبره مې دا کوله چې التا کم وسایل دلته دي نو هغه نور ملکونو کې نشته مسلمانانو لدا الله ورګړو نو دوی د دې صلیبي جنگونو اهدافو کې او داو چې د مسلمانانو ملکونو نیسو نو د دې وسایل تر لاسه کو او دا څه وکړه د برتانیې چیرې لګنه نو په دغه نیت لاړ ټول دنیا باندې دلته هندستان قبضه کو افغانستان باندې وراله دا سه نورو مسلمانان ملکونه به موخه خو بهر حال دا پینځم شپږم یہودیوں کے ناکاپ عزائم کی تحقیق و تفشیش اور القدس کی بازیاب بھی یعنی گریٹر اسرائیل ابل دا مقصد ہو چې کله قدس اونی سو بیت المقدس نو دا خو شاته عیسایا عیسایانو مخه تا خو شاته وسره پکې عیسایانو ځکه معاهده کړي وا د قدس باندې دی معاهده وا د عیسایت سره چې مونږ به تاسو سره تعاون کوو خدا دا چې تاسو مولا بدله کې سره کوي قدس وراکه دا قدس خو يهودو د یورپ نه عیسایانو نه په معاهده غسته پوره تاریخ یبانی زما یو دوا کله چې دا جنگ شروع شونه یو دوا محاضره پی دي زما دوا ما خامه ما په د درس په خبره کړې نو ویلې چې کومه معاهده شوه معاهده بالفور ورته وي دا غي په نتیجه کې هغه چې دینو هغه سه شوی بهر حال دا د دې اهداف چې په دې چلیوي جنگونو کې دا مقصد او چې دا مقاصد مون حاصل کو بیا جنگونه کوم دي صلیبی ادوار اته جنگ دي پیلی صلیبی جنگ دا څنګه شروع شو دا د عیسایانو پادریان چیو کنه په پادریانې مذهبي مليانې دی پراپګانډې کړي په یورپ کې چې مسلمانانو قدس کې بیت المقدس کې زمونږ د مقدس مقاماتو توهین شروع کړي او زائرین سره الته ظلم زیاته کی دا خو په کار و چې زمو زائرین راضی هغه ته سنوي او دارنګ زمونږ دا مقدسو مقامات بی عزتی نه کی قدس دا سه زید بیت المقدس چې په دې باندې د درو وانو مذاهب داوا ده يهوديت هم داوا کوي عیسایت هم داوا کوي او اسلام هم کوي او تاریخي اعتبار سره چو ګورې نو دریوانا سری ملت حنیفیت والا ابراهیم علی السلام دا ملت باندې يهود مو کنه هناهل شو عیسایان مو ناهل شو مسلمانان هم دي نو په دې اعتبار غوي هغه زړه داوا لري نو یې زړه داوا هم صحیح ده ولیکن دې وخت کې استاد حق نه ده وجه سره دوی نه اهل شو کنه چې نه اهل شو هغه مراکز شاته حواله شو مسلمانانو ته او بل دا دا چې نن يهود لګیا دي فلسطین کې او فلسطین علاقې نیسی مقبوضه کړې دي الته اسرائیل ګریټر اسرائیل جوړول ارادي دي او اسرائیل په نوم باندې ملک او درولې ده قائم کړي ده نو مو وای تاسو خو مونږ سره حق نشته يهوديت د مسلمان سره سویمه ځکه چې قدس مسلمان د يهودو نه نه دی غشت قدس خو مسلمانانو دا عیسایت نه غشت بغیرت تاسو نه قدس بار بار خلکو قبضه ک بخت نصر پر راغې بیا په بل راغې عیسائی حکمران ادا ملک ولا لا تاړ ک قبضه کته دا خو عیسایانو سره او دا قدس بیت المقدس چې د عمر زیرانو په دور کې دلته پیش قدمی وشو محاصره وشو اخر وی وی جنگ نکو او مذاکرات کو نو مذاکرات د پاره عمر رزیلان هروغس وی خلیفہ مراوله نو خلیفہ راغه مشهور سفر دا عمر رزیلان هو شام ته چتلو الته معاهده شوه هغه معاهده کې پادریانو چې دی ولید نو هغه وی بالکل دا اومغه سړی دی کوم چې زړو کتابونو کې نشانات دي نو عمر رضی الله عنه سره معاهده شوه او پاغه معاهده کې د بیت المقدس مسلمانانو ته ورکړې شوې ده هغه معاهده د تمام تاریخ سیرت کتابونو کې مشتا او هغه معاهده چې کوم لیکل شوی دا غ اوسم په تاریخي میوزیم کې هغه معاهده لیکل شوی اصل پرته ده چې په کومه سرمنه لیکل شوی و او سم پرته د عمر زلان هواله او د عیسایت او پای کې دا ویلي چې مونږ به قدس تاسو تاوالک مونږ په کې کار نور نه لرو خو یو شرط به چې يهود بدلته نه پرې ده ای مولا په دې شرط راه کړو يهود بدل ته نه پرې ده بیا هم مسلمانانو چې قدس کلا لاس تک نو اعلان دا کړو چې بالکل په ایس يهودي صحیح باندې پابندي نشته مطلب دی خپل مذهبي عبادت لا بیت المقدس راضی راضی دي دنه خو بیا د مسلمانانو جمعات ته کنه خو لیکن بار د دې مختلف ځینې ځکه بیت المقدس صرف یو جماعت نه دی دا قدس چې دی کنه بیت المقدس دا پورا شهر دی خار دی موږ خلکو دا خیال لري صرف دی جماعت ته وایو دا صرف جماعت نه دی دا پورا خار دی دی ټول شهر ته قدس یا دی ټول شهر ته بیت المقدس وایي پکې بیا دا جماعت ته نو هغه ته مسجد بیت المقدس ویل کیږي لکه څنګه چې لکه مسجد قرطبه نو قرطبه خو لوی شهر دی خو پکې یو جمعه تم دی نو قدس او بیت المقدس دا پوره شهر دی نن سبا د فلسطین د فلسطین دا دارالخلافه ده لکه پیښور چی زموږ د پښتونخوا دارالخلافه پیښور دی کنه او په دې پیښور کې چرته غاړ جمعه دی هغه ته جامع مسجد پېښور وای کنه نو پېښور د صرف جمعه نشو نو په دې ځان پویل غواړي دا پوره شهر دی نو په دې شهر کې چې څنګه بیت المقدس مسجد دی د مسلمانانو نو دغه سي د يهودو نصاروم په کې سم مذهبي زین مینشتا او دغه قدس تم راځي لکه يهود چې عبادت کوي تاسو به کتلی نو دیواره ګریا وتوي دا د بیت المقدس یو دیوال دی آی کې زه په دې سړي مړي دي یا غټي دي دوی راځي الته عبادت کوي دن نه نزي عبادت د دې بار ده حالانکه هغه ځای وته پورا کوله او پرې خده هغه وته خ پولیس و غیره ولاړی کنه ای راځي هغه دیوال ته ولاړی جاړي را جاړي خاتون لیکلی هغه سړو کېږي سلام دا درخواست کوي دجال ته چې روزه ولی هغه دجال خپل نجات د هند غني مسیح دجال ناغه دیوال ګیریا دیوال له د قدس د بیت المقدس د جمعات شاه طرف نه دی ولاړی تصویرونو وغیرہ کی چرته وګوره بهرحال نو دغه سي زینه وبګي خو دوی دا دروغ او پراپګاندا شروع کړ چې دلته مون سره ظلم کیږي زایرینو سره او دارنګ زموږ د مقدس مقامات توهین کیږي په اسلام کې مسلمانانو په تاریخ کې چرتا د اس مذهب دا مذهبي زه به احترامي نه دا کړي بلکې اسلام کې اصول دا دي چې ملک قبضه شو فتح شو نو د هغه ځای تمام مذاهب ولبا مذهبي ازادي وي یو په خپل مذهب باندې ژوند دی ری په زور موږ اسلام ته نه راوړ مذهبي عبادت خانی دی هغه دغه سه محفوظ وي چې کمی زړې پاتې دي نه وي بنه جوړي نو د کی او راهب ده پترس ا د قدس زیارت تراغله واپس چلاړ نو دلته یورپ کې تقریرونه شروع کړل دارنګ اشتغال انگیز او شرنگیز او په ټول یورپ کې اورو لگاو چې وګوره دا زیاتې کیږي دا کیږي نو 15 اگست 1085 کې پوپ ارمن دا یو عیسائی پادریو هغه وینس په مقام باندې پهلا جنگ عظیم اعلان وکړ او تقریبا په لکونو صلیبیان د فرانس حکمرانو هغه وخت کې ګارد فره دا په قیادت کې 1099 کې جنگ وشو دا ولنې جنگو او بیت المقدس قبضه کړ ډیر لوی زور سره راغلیو او فائدې سره واغسته دا دور دی چې مسلمانان داسې لګته تربیت تر شي زوال راغلو دا بنو عباس نه دي دا لګ زوال وزیر شي او عین دا موقع بد قسمته نه چې د خوا صلیبي جنگونه شروع شو او اخوا تاتاریان منګولیان هم په امت مسلمه باندې الغارو دواړو طرفونه ګیرک هغه طرف نه یورپ طرف نه شام او قدس په طرفونو باندې عیسایت راغې صلیبیان او دې طرف نه د مشرق طرف د چینا د طرف دا دلته یو صحرا ده صحرای ګوبی ورته وای صحرای ګوبی منګولیا نن سبا ملک د منګولیا ورکوټه ملک ده دا د منګولیانو مرکزو د سحري زناور خلکو نو دوی را پاسېدل چنګیز خان په دوی کې دی را پاسې د دې منګولیانو نیکو نه را پاسې نه دی خو اول د خپل ملکونو ملکونو نیول او بیا دا غینه بعد اول د دې جنگ او اول ټکر چې دی غسه دی غزمون مشهور سلطنت ډیر لوی هغه ته به سلطنت خوارزم وي هغه خوارزم باندې دوی حمله ور شي دی اول امت مسلمه نو دې طرف نه مشرق نه منګولیان تاتاریان او هغه طرف نه صلیبیان خلیفہ بغداد کې ناز دومره ورکوټه بس خلافت راغون شو او کوم طرفونو ته خاص کر یورپ او اخوا د ایشیې کوچک چې ورته وایي ترکي علاقې دا یورپ مغرب سره یو ځای دي نو په دې باندې بس دا منګولیان رالل صلیبیان رالل اول بیا منګولیان ورلل نو دا ملکونه یې ونیول نو دا حالات دا ډېر سخت وخت د امت مسلمه تېر شوی لکه دا نن چې کوم دور دی خو دا ده چې دوی ډېر په سلیقه او طریقه لګیا دی قبضه او جنگونه کوي او هغوی چې د سلیقه ملیقه نه پیژنده بس عام قتل و غارت درز غب نو یو دواړو طرفونو بیا د منګولیانو صلیبیانو و باز زینو کې اتحاد مش نو الته مسلمانان ډیر بیا خراب نو دې طرف نه دا یلغارو هغه طرف نه دغه یلغارو نو دغه وخت کې دا صلیبي جنگونه شروع شو دا ډیر خطرناک وخت مسلمانان هم ته تربیترو نو دی ځای کې دی قدس قبضه ک بیت المقدس اول ظلمونه دا 1099 کې قبضه ش 70000 مسلمانان وجل بیت المقدس به عزتی وکړه مسجد شهید ک نو دا اولنې صلیبی جنگ د دې جنگ خلاف اولنې سړی چې پاسېدلې د مسلمانانو هغه عمادالدین زنګي دی بیا د ده زوی نورالدین زنګي در تاریخ کې جمدي نومونه دي بس ځکه چې د قدس لپاره دی ډېر لوی پلار زوی خدمت کړی هغه وخت کې چا سر نه شو چتوله نو بیت المقدس نه سقوط نه چبیس سال بعد یعنی ګیاره سو چوبیس کې عمادالدین زنګي موصل کې یو ریاست قائم ک ځکه د عام فوجیو د مخکې د مصر وغیرہ خو دا سه برای نام ملکونو نو دی موصل کې خپل حکومت جوړ ک او بیا شروع شو صلیبیانو سره ځکه چې افراد تفری وکنه مرکزی حکومت خلافت برای نام پاتې شو نو دی خوا واړه واړه ریاستونو برای نام ته تر به تر بد حالو نو د پاسې د بیا د غلطه خپل ریاست قائم کو د د صلیبیانو خلاف جنگ وکړ دوسری جنگ عظیم بیا نورالدین زنګی دی عماد الدین زنګی زوی سلطان نورالدین زنګی و دغه د جهاد سلسله جاری ساتل او فتوحات او 1148 کې بیا جنگ شوه دی او په لکونو جرمنو فرانسی فوجیان راغلیو او دا هغه ملک جرمنی او فرانس کم هغه دا سوي حکمران هغه سنت برنارد لوی هفتم به وتاوي د په قیادت کې په شام حمله وشو ولیکن دا ده چې نور الدین زنګي ول شکست ورک دریم جنگ بیا صلاح الدین ایوبی دی ځکه د دې نور الدین او حماد الدین نباد بیا سوګدا سینو چیرې د قدس تپوسو کی خو دغه جنگونو کې قدس فتح شوه نو صرف صلیبیانو خلاف جنگونه شروع شو دي ته لارې نیول شروع کړه ځکه دوی خو مخ کې روانو مسلمانانو ملکونه نیول نو بیا سل سلطان صلاح الدین ایوبی دی د مصر او شام علاقې دا خلک چې دینو متحد کړل او بیا یو حتین یو زید داغه معرکه شو د عیسایانو د شام عیسایانو طاقت ختم کړه ملکونه نیولیو او بیا په 11 سوه ستاسی کی بیت المقدس واپس واغش دا د فتح په دې سره دوی بیا حمله معاملې شروع کړې دی غوسه شو خو بهر حال یو سلور کال دا جنگونه چلیدل آخر بیا دی شکست کو بیا دا غنه بعد سلورم صلیبی جنگ دم د جرمنی یو حکمرانو هنري ششم څلورم صلیبي جنګ ده شروع کړی و، ګیارا سوه پچنمه کې په شام یې حمله کړې وه خو دا وه ناکام شو او مړ شو. پنځم صلیبي جنګ دا بیا باره سوه اکیس کې د صلاح الدین ایوبي بیا وفات شوی و نو د هغه روارو الملک الکامل هغه چې د دوی لا شکست ور کړو دا سلسله جاری و صلاح الدین ایوبی چې کله قدس فتح کو زکه ډیره موده جنگونه شي دا خدا سي لګ جنگ نو دا ډیر وخت نه جنگي دا په با سو سو جنگونو نه بعد بیا قدس فتح کړو اخر وخت کې ډیر بوډا شوی ډیر بوډاو نو په سبا جنگو نو د جمعات کېو نو سحر جمعات نه وروت ټول شپه جړلیو الله تعالی اړو داسې حکمرانانو نو دا علاقې او ډېر لوی ولی بزرگ هغه ول مخې لراغه هغه ته وی دعا کوا او ورته زما دعا ته ضرورت نشته ستا دعا قبول شوه دا وای تا ته سپته ده وستا د سترګې حل وای تا دونه جړه کړې ده بیګا چې ان شاء الله دعا به قبولې نو سحر بیا د پدی جنگونو کېو اخیری جنگ چې کمنو د غریب بیا بوډاو کمانه کاو خو میدان تنشتلې نو د تویل شو ته مزه فوج او کمانډران ورته نه وې زمزم زه څنګه په آرام کې ناشته شم چې قدس دی د عیسایت پلاس کی او د کافرو پلاس کی نو دی وی په اسم نشو کې ناشته دون بو کمزور او بیمار مو وی دی په اس کې نه سوې چې ما دې اس پورې او تړې چې پرونه زم په داسې حالت کې د جنگ کړي او کمانډ کړي نو اخر بیا بیت المقدس فتش نوس صلاح الدین ایوبی شته نه خو داس په دغه حالات دي چې امت کې صلاح الدین ایوبی پیدایش ضرورت د دې ده نن صلاح الدین ایوبی خو سکه چې جهاد لا د حکمرانانو کې سیمان غیرت پیدا شیو سونه لوی به غیرتو چې اخوا تمام یورپ د اسرائیل په سر ولاړ دی ایله تاون را لېږي اسلحه ور کوي دنیا کې چې د اسرائیل خبره کوي د اسرائیل طرف نه دفاع کوي او دلته بغیرت حکمرانان د مسلمانانو ګف قدرې نه کوي چې دا څه ظلم هم شروع کړي دونه نه وای دونه بغیرت جهاد خلری خبرې ال د فلسطین د خلکو حالات د دي مسلمانانو چایتا یو وخت روټه نه ملاوي مسلمانان بی غیرته دونه بی غیرته شوی دی چې ای ته د رزق تنظیم نشي کولی نور خو پرې هغه اول ورځو کې اسی غوبل شور شغرب ځکه چې امت په اشتغال کې حکمرانانو مسا خو دې خو دا خلک چپ کول بس چې پکړل خبره ختمه او الیکشن بګراغه الیکشن بیت المقدس خلکو نه ایرک دې د پاره کوي الیکشن لو به وکړه دې د پاره چې خلکو نه بیت المقدس شي خو افسوس چې لکنن دا حالات دي د قدس چلته مسلمان نارینه زنانه بچي وجل کیږي وسایل نشته خوراک نشته رزق نشته ډېرې مسلې او مدلته او حکمرانان په لیډران په خرمستو کې اخته دي چرته دعا کې نه یادای چرته یو دو ټکی هم دای د پاره دردمن امت نه وای تاسو نه چرته شته نشته اکه مذهبي لیډران دي که سیاسي لیډران دي چپ ناست ایس دا نه وای چې د وخت کې امت مسلمه حالات سې دي فلسطین باندې ستيري نه خپل خوشاله کې هر یو کم از کم الله به دې تپوس کوي چې لکه دا څه حالات دي دا خلکو حالات سړی وګوري جړاګانې وګوري او مخکې یو زنانا س د امت په نوم باندې د عید بیت المقدس یو جینې وا ایسه خبرې کړې وې نو جړلې او وې چې امت مسلمه ته وې چې مو خو پیغمبر ستاسو ته امانت پریخي امت ته فلسطین امانت پاتې شوی چې فلسطین به خیال ساته نو خو د پیغمبر په وصیت تاسو امانت یو تاسو ولې د خپل امانت ته پوس نه کوئ هم المؤمنین ته نبی علیہ السلام ویلیو چې بیت المقدس ته یو سړی لاړ شي دوه رکعات دیو کی که نشي کولی نو کم از کم هلته چې کومې ډیوې بلیږي نو د هغې د تیلو دپاره دې پیسې ولیږي نن امت د فلسطین د هغه ډیوو کې د تیل اچولو دپاره د پیسو لیږلو په موډ کې نه دی دا حالات دي نو بهرحال صلاح الدین ایوبي مې یادو چې هغه غریب بیمار دی بوډا دی خو غم سره دی نو په اس باندې ځان تړي خو اخیری معرکه لتلو فلسطین سينو قدس اسه نو فتح شوه نو بهر حال دغه نه بعد هم دا جنگونه چلیدل شپږم جنگ بیا 1228 کې شوه او دام د دا شام دا دغه جرمنی بادشاہ دغه په قیادت کې او دا ځل لږ داسې و چې مسلمانان کمزوري شو نو یو معاهده وشوه او هغه معاهده کې بیا دا قدس د معاهده تحت دوی ته ورکړی شو خو 1244 کې بیا د مصر باچو ایوبی ځکه ایوبی سلطنت قائم شوی بیا الملک الصالح ایوبی هغه د خوارزم سپایان وسره شو دلته سلطنت خوارزم وکړه نو دې خوارزمیانو او د هغوی اتحاد وشو، په هغې باندې جهاد وشو او واپس یې چې دی نو قدس حاصل کړ او څونه فیرنګیان په دغه فلسطین او غزه کې وو ایله هلته شکست ورکړ. وم جنگ بیا د فرانس باچا سنت لوئس د کړو دام پاپای روم په ترغیب باندې پاسې دلو د عیسایانو کم غټ پادریو 1284 وم جنگ خو لیکن داوا چې منصوره یو زید په مقام د بادشاہ قید ش سلور کاله قیدو بیا د معاهده تحت دی آزاد کړی ش او اتم جنگ هم دی سړی کړی دی سنت لوئس د بیا چې واپس شونو د بیا بیمار شوی دی او مړ شوی دی خدا اتم جنگ کړی دی په دې جنگ کې هم د شکست خوړل دی دا 1291 کې د مصر بادشاہ دی الملک الخلیل د د عیسایت خاتمه د شام نو کړه شام او د علاقې دوی نیولې وي او دلته بیا چې د نو دیل شکست ورک نو دا سنت لویس چې کلا د دوزل شکست نه بعد واپس شو نو د د الغزو الفکری بنیاد کې خو دا صلیبی جنگونو دا تفصیل دی د پاره چې دینه بار بار شکست نه بعد کله چې دا سنت لوئس دا واپس شو نو د بیا التا وصیت کړي هغه وصیت کې دا د فرانس بچا دی هغه وصیت کې سو خبرې کړې وي چې ګر موږ بار بار مسلسل شکستو کو اوس د دې شکستونو نه معلومه شي چې موږ میدان کې مسلمان نشو والي خدا سیدا چې موږ له پکار دي چې موږ د دې خلاف یو بل جنگ شروع فکری جنگ نظریاتی جنگ او یو سو شفارسونه وکړل چې دا کارونه وکړي دا جنگ به څنګه کو د دې جنگ د پاراول دا دی مسلمان حکام کې درمیان پوټ ډالنا مسلمان خپلو کې واچ خپلو کې واچوي او په جنگ کې چې دی خپلو کې اخته نو مونږ به بچ او دی به کمزوري شي نو زمونږ به بیا موقع ملو شي په دی باندې د حمله او د دوی وخلو دویم ان میں پخت عقیده اور مضبوط ایمان والے کسی گروہ کو پنپنے دا نہ دینا دا غزو دغه کم ده يهودي پروتوکول کم او دم داوی چې کم مضبوط ایمان والا او پخته عقیده والا خلق د مسلمانانو کې کمې ډلې دي هغه مخکې ترقه ته مپرې ده خرابې دغه د عقیده په بنیاد چې کم کار کیږي نظریاتي بنیادی کاری هغه خلق نه ختمي نظریاتي خلق نه هغه سه ها هو چغي سوري او بس بیا ختم شي اصل نظریه ده نو د نظریه په بنیاد چې کم خلق دی هغه خلق ختم کی هغه ګروپونه هغه ډلې هغه تنظیمونه مخه تم پرې ده ترقه ته لکه نظریاتی کار کوي نظریاتی خلق جوړي دنه معلومیږي چې هغه ته ډیر خطرناک شی کم کار دی نظریاتی کار فکنک نظریاتی او د عقیده په بنیاد کار اغي د پاره ډیر لوی رکاوټ ځکه چې اسه برای نام مسلمانین نو بس واغی باندې دای چلیږي ارسه طریقې سره چلی نظریاتی سره زیر کول نشي نو دغه خلق ختم کې مسلم معاشره کو فحاشی اخلاقی باختگی اور مالی بدنوانی کے ذریعے کمزور بنانا بل داو کې عام او عوامو کې چه فحاشی اوریانی عامه کی بد اخلاقی عامه کی مالی بدعنوانی دا کرپشن او دا شینا په دې رشوت وې اخته کې دا ټول شي نه دي نن امت کې دا شی شروع دی او بل غزا سے انتاکیا تک ایک وسیع متحدہ یورپی حکومت قائم کرنا غزا او چې په جنگ فلسطین غزا تر انتاکیا انتاکیا غ ترکی پورې رسیدلې ملک ترکی پورې دلته یو وسی متحده یورپی حکومت قائمول دا اسرائیل اصل جوړ کړی دی دا پاره دی دا د امریکې او د دې یورپ گویا کې دا ساتل شوی بچی دی او د دې د پاره کړی چې په دې باندې عرب ممالک کنټرول کی دی وته په عربو کې اخیده دا ملک نو دغه ګریټر اسرائیل یادوي ښه دغه ته اشاره ده موجوده فلسطین او اسرائیل او شام د علاقې دي دا وصیتونه د کړو او دې زینب بیا دا نظریاتي جنگ آغاز وش دغه سنت لوئس نهم د توي دا د فرانس بادشاہ او د بیا د صلیبي جنګونو کې دوه ځله شکست نه بعد دا فارموله او منصوبه پیش کړه چې دا جنگ کول غواړي صلیبی جنگوں کے نتائج سے یورپ کی فکری تبدیلی ہوئی مسلمانوں کے خلاف فکری محاذ پر لڑنے کے لیے علمی ہتھیار تیار کیے جانے لگے اور موجودہ الغز الفکری کی بنیاد پڑی علمی کار سو کو علمی کار د پاره مستشقین پیدا کړه او رستو راځي مستشقین پیدا کړه غي علمی کار او کدا علمی کار وو غوره چې ای څنګه کار کړ کړي او دغه رنګ په مسلمانانو ذهنونو کې د اسلام متعلق شکوک شوبات اسلام باندې د اسلام قران باندې حدیث باندې فقه باندې سیرت تاریخ باندې اعتراضونه حکمرانانو باندې اعتراضونه چې دا خلک شکوک شوباتو کې اخته شنو سبا دا نو نوې نسل او تعلیم یافته طبقه دا چې متاثر کیږي اصل دغه خبرو نه ای دا ټولې خبرې کتابونو کې لیکلي نو په یونیورسيټي کې چې کم کالج کې سیکولر لیبرل ایتیست کم پروفیسور دی نو هغه خو کتابونه غتلی دي نو خبرې دا وی دي خو جبه ده ده نو دغه اعتراضونه کوي هغه لکان شک کې واچوي، تشکیک کې او یې د خپل مذهب دین نه بیزاره کړي، نو دې طریقې سره الحاد او ایتییزم او دا رنګ دا سیکولر او لیبرل خلک پیدا کیږي او جوړیږي. بهرحال دا صلیبي جنګونو استشراق به ان شاء الله بیا وایو.